دا انبیاء علیہ السلام دا جنشوی مخلوقات ذکر کو ابتلو بالمسائل چپا غیبان دی مصیبتون راغلی و اوزان نے مصیبتون نشو لرے کولے انبیاء علیہ السلام د ځان نه مصیبت نشه لري کوله نو بل سوق دې شاب مصیبت د مخلوق نه لري کی واقعات موسی علی السلام ذکر کولا شوګور موسی علی السلام دوړ کوالی نه مور صندوق کې واچو دریاب کې لاوک او بی بی آزائی کی پری خود دا او اللہ ویلی ازب الہ فرعون انہو طغا دا فرعون دربار کی دا اللہ دا توحید چگی وئی تکلیفونه او مصیبتونه برداشت کړي او ځان نه مصیبت نشي لري کوله اوس درېما ابتلا د موسی عليه السلام ځان یې روستو کا اوس کې او ته مخه تا کې چلې د دې سکی عبادت وکړي او دا الہ دې او دا اصل دې او دې بل پلاتل دې سامرین مصیبت درما ابتلا ولقد وینا الى موسی او منګه خړای دا په د پاګوانا چې منګه رزق درکړې تاسو لا ولا تطغوا او سرکشی مکوای بده کې سرکشی چې ځان نه لور ما جوړ کړي کوک فیا الا لکم غذبین واقب شی تاسو باندې زما غذاب واغه سوګ چې واقع شه پاغ باندې زما عذاب فقط هوا نو تای سره دې هلاک شه فقط هوا ابن جزئی تسهیل کې معنا کوي هلاک عن الايمان والعمل الصالح معنا دا ومیا لله غضبیا سوچ واقع شه باندې زما غضب چې شکریا ادا کما زګه دشمن غرق شو تباش چې کم ځای ورته وای شوی و هغه مرکز ته روان شو چې هر دې شکریا ادا کوم شکریا ورځه ادا کیدا او د مرکز بل مقام او بل حیثیتو نو مرکز ته روان شو وی الله منګه امتحان وکستا په قوم باندې رسوستانا واضلهم السامری او گمراه کړ دایلر سامری سامری دانه چې زرګر ته سامری وای سامر دا کلی نومو د کم چې دی اوسیدون کې و چې ما ستاسو په سر د فرعون مقابله وکړه د ظالم بادشاہ نه مخلاص کړی احسان نه مدار سره وکړه تاسو ته راغی اړوي قدر نشتا لګ در نه زعاف واشما نو چې سامری در دسخه مخه تاکړه او پای کړل نو تاسو ټول منډې کړې تاسو یې مرګري شوي په یو سخی باندې تاسو سامری دوکا کړی سخی درته مخه تاګه سامری درته ویلې د تابعداري وکړي تاسو ور پسې شوي وا دې یو سامری باندې څنګه وساو فرجا الا فرجا موسی الا قومي غضبانا سفا ولقد قال لهم هارون من قبل تحقیق سرا ویلی دی هارون علیہ السلام مخکې د موسی علیہ السلام نا وا زما قومه بشکا امتحان وکړ تاسو باندې پدې او یقینا رب تاسو مې ربان ذات دې نو تابعداري وکي زما او منې زما د کار وې دای لن نبرا له عاقبینا می شبې مونږه په دې باندې من جوران تر دې پورې چې وا بس مونږ د موسی عليه السلام خپل راشي راته وایو موسی عليه السلام راغی ما پسې ولې نه راتلې یعنی زما طریقه دی ولې نه خپلولا چې ما رد کو جوابونه مې کول مقابله مې کولا تابم کړي وکړه ولې ما پسې نه راتلې اواز ته امریا تا خلاف غزما ذکر وی ورته هارون علیہ السلام واد مور زیا من یو مال را د کړي زمانہ او سندن سر زمانہ ز یار د ما چې تو آیتا بیل دن را اوست په میند بنی اسرائیلو کې او تا انتظار نو کو زمانہ خبره ما خدای منی کړی دی او پاتې جنگو نو کما جنگ کو نو تا بوی چې دوه ډلې ذکر راتا زګه وای دوه ډلې شو یو دوه ډلې ذکر نو تا بوی چې دوه ډلې ذکر له او ما ته به خیر دې صبر کړو نو زکه مې صبر وکړ موسی علیہ السلام پوه شو چې دا ګناه نشته ما منګول لا ګولې وا منګول په تاس د تابعدارای د پیغمبر نه فنا بس دعا نو ما ورغو لا غلرا بازی ویو چې کله د موسی علی السلام دریاب دو ځای شو د موسی علی السلام اس پاغي باندې نتو نو جبرئیل امین راغه غپ اسفه باندې سورو او اسبا کې وارو چې هغه مخکې شو نو د موسی علی السلام اس ور پسې شو سامری قاتل چې د جبرئیل امین اس په کوم ځای خپل کې خدا نو بشین کېدو نو سامری هغه خاور را ټولولې نو دوی قبض تو قبضتا من اثر الرسول یعنی من اثر فرس حافر الرسول او هغه ما را واغستی او هغه ما واچو لدی کې هغه نه هوتا تا بیا خدای توب ثابت کړ چې سامری پسخی کې هغه خاور واچو له هغه आवाज کو نو بیا خو د خاورو کې اثر وو جبرئیل امین داس د خپل خاورو کې اثر وو نمړا سي غړي وړي وای وای دا خبره چې چا لیکل دا غلطه ده وان لك موعدا لن تخلفه او یقینا تعال رب وی لوز چې خلاف بنګه تداغه وانظر الى الهک او ګور الہ ته دې هغه تاج ګرځې دلې ته پای باندې مين جوړ د انګريز زمانہ برتانی حکومت او شیخ القران رحم الله د دین سره سره درس او تدریس سره سره د دنیا لارې هم ځان لا برابرولې د میاوالی نه هغه دوړو ماشين راړو ا زمانہ کې دې ملک بجلی نه و او زمونږ د دې علاقې خلکو هغه وا غنم او جوار په سارو واچول او د ټوپای نه کته یو کله ده بټا کړه زمونږ ډیر مرګری پکې او د شهر قران د وختو نو هغه بټاګړي کې د دریا سین په غاړه باندې جران دی وی هغه ته به دانی وړي او بیا به راړي وړو شهر قران می ما سوچو کو چې یو وزن د کاروبار روان کم او دیم به خلکو ته هم سہولت شي او دریم خلک برازي نو زه ته مسله کومه د شیخ القرآن د میاوالی نه ماشین راړو او هغه ماشین په دیار له سو روپای غسته او په هغه زمانہ کې هغه راړو او دا دې راځي چې سړې دې لارې په دې غاړه زی دا ډومبای اجرا چې راځي دا زمونږه خاندانی اجرا د خضر خېلو دې سره لګځایو زمونږه نو پای کې شیخ القران هغه ماشين ولاګو ماشين چې په ډیزل بچاله ده او د خلکو با دانی راړي پنځبیر کړي شاه منصور درا دا براتل شاه منصور یو کاتو کاسو هغه ماتوي ویمن به بار راوتو چې نو تا غوږ بګي خود نو چې ټوک ټوک با کېدل نو مونږ به ماشين سٹارټ دې نو مونږ به دانه راوغسته او را به ومړي او چې आवाज باندې راته نو مونږ به ماشين ولار دې ځکه ډیزل او هغه ماشين ټوک ټوک کوي نو شهر قرآن ماشين لګو له د انګريز دورو پاکستان هندستان لا نو جوړو ټول متحده هندستانو هغه تیار کړو چې ته په انګريزانو باندې حمله وکړه نو هغه قبایل را جمع کړل او هغه متفق کړل د وزیرستان قبایل او هغه یو کړ او تیګه کې خدا تیګه دې ته وایي چې دیګه کې د دشمنانو میانس کې په قبایلی علاقه کې بیا دشمن په دشمن دز نشي کولای کې یو ځای ولاړی و او کوي که نو داغه ارس سوځي نو میر زالی خان فقیر پی هغه دیګه کې خدا د قبایلو میانس کې او قبایلی یو کړل دا زمانه پولیټیکل ایجنټ چې کوم د وزیرستان وو نوای دا خو چل ورزی هغه یو تن راغو تا هغه ته وی چې ته په دشمن ډز وکا هغه ورته فقیر سیفتی گئی دا که زه ډاز وکم نو زما میلا به وسوځي میلا یعنی دیرا کور دا براله وسوځي نو هغه ته ستا میلا چې دی یو لاکی په مدار درې لا کذر کو زیاتې به نظر کو ته په خپل نه وی جوړې کا نو هغه وی ډیر راخلا هغه په دشمن ډاز وکړ او فقیر صاحب ته پته ولګی دا نو هغه راغی د ذکر او دی رايو سوزول چې وی سوزول دغه سړی لاړ او پولیټیکل ایجنټ دی وی چې تا هم سره وعده کړی و اوس مال پیسې دای په اول ځان ته وتړي او د دای چې اعلی کار شوي بیا د خلاصې دې نشي بیا به په مر خلاصېږي بیا به دا د دای په پنجا کې نو ځان ته وتاړ ورته بالکل به پیسې درکو خو ته فقیر یې پیته وایا چې ته ځان ته مسلمان وای پیر وای او توای چې شریعت نافذ کوما نو ته خپل شریعت خلاف کې اسلام کې د مسلمان د مجرم مال سوزول نشته او تا زما مال سوزو هغه فقیر سے تا سوال جواب وکړ او یو بغاوت جوړو چې خلکو کې بغاوت راوچت شي چې ګوره د شریعت خلاف کوي دا لا پیر دې دې لا ځان د نیک سړی و یو دې د شریعت خلاف کوي دا دې دوړ عادت دی دا همیشه دې دغه څه کوي ستا خلاف به هم کوي نو خلک یې را پارول دا خلاف چې د نه واوړي خلک نو چې هغه دا وی فقیر صاحب د علماو نه تاسو کا علما ورته او په شریعت کې د مجرم مال سوزور نشته ځکه فقهاو لیکلي دي تعذير بالمال نشته فقیر صاحب حیران شو چې اوس خو ما ته بغاوت را جوړیږي هغه علماء دیوبند تا سړیو لیګل هغه ورته دا جواب موږ هم نشو کولای زمون شاګرد مولانا حسین علی وا بچرا کې هغه څنګه ورشي چې هغه څنګه راولېګل مولانا حسین علی رحمت الله علیه ولا خط ورګ ورته وی زما شاګرد محمد طاهر پنځپیر کې اول دی ورشي شیخ القرآن مولانا محمد طاهر خاطی والا ورک ایران او شیخ قرآن لی خط ورک شیخ قرآن دی تا پوسونا اکڑل ایو آتا کسا اکڑا شیخ قرآن و دی خزتاسو ورشی یو اختا پس راشی ما با جواب برابر کڑی شیخ قرآن وی اغی لارل او ځان را څر تلاړم ال دی لوی کتابخانه وا ماغي کې مطالعه وکړه او بیا رالم او ځان لا ما یو رساله وکړه په تعذير بالمال چلو سم ما سرشته اوس ما کمپیوټر باندې ولیکلا او تعذير بالمال باندې ان نه پیدا کېدا ما ډیر په ګران بیا پیدا کړې و دا په سرو زرو سکیو هغه اوس وځو دریاب دی وګورځو اي ابراهيم عليه السلام د مشرکین بوتان مات کړیو نوای کوم سره لاګي دیو او حضرت عمر حضرت سعد ا اتوي امړای سوزو لیوا چغل زیاد نه پاتې شوی او نبی علیہ السلام وی سوک د ماسوتن موز لا جمع لا نرازی زمان زړه غواړي چې کور نه به والله چاپی چاپی را کوم اور ورته ورته کوم خو ماشومان به به کې اوسوځي دلائل ما د قران د حدیث او بیا د فقهاو د اقوال می جوابونه وکړل چې فقها جوړ چې تعذير بالمال نشته نواری او سړی نشی کوله او حاکم ته اجازه ده ځکه یو حدود دی او یو تعزیرات دی حدود مقرری او تعزیر مفوضی حاکم ته ما رساله غی لورکړه آی بیا رااله لوی چې نه فقیر سے وی چې دا سړی براولای شیخ القران ما ته وی چې زه بلار شمه وانګریزان با زما کله وسوځي کله براله غرب کی زه سوچ کوم سوچ به یو که د شپې رالم او خپل ماشین نامې پمپ او ډومې زره استل هغه می وړل کور می کې بودل خران می راړل نو هغه ماشين کې ولاګول منشي تم پتا نه و سار چې منشي راغی او ماشين سٹارټ کو نو ماشين نه سٹارټ کېد خلک راغلي دي بوجای راوړي دي وړو پس راغلي دي ماشين نه سٹارټ کیږي یو وای ماشين نه سٹارټ کیږي بل دې کې زرا علم ما ولې جی دا ماشین نه سٹارټ کیږي ما سي ګوتې والي راوالي ما ته ګوره نه دا خو پم په ډوبه زره خراب دي ویجی دا خو بلاور ته وړل غواړي خدا خلق اوري ما بازوي په منډه لاور ته وسما ما غا پم په ډوبه زر کو لاوګل ماشین دا سه پروت دی خلکو ته پتا ماشین نه چلیږي هغه مې عمران لو پټ می او ځای کې کې خدل او زلړه ما دل دې نه وته ما د فقیر صاحب کسان راغلیو هغه سره شو ما هغه ما ته وی چې بنو اډا کې کله کوڅو نو ته به من سره لاسم نه ملاوې ګورې به امراته نه ته به وګورې مخامخ کوڅه کې یو سړی به ولاړی سپین اس به ور سره ای ته به لاړ شو په اس به لاس کې دی ته چې څنګه باغې لاس کې دی سړی تا ته وګوري ته باغ سره لاس نه ملاوې سړی سره هغه اس په ځای پریدي هغه به در نزي او ورته په اس سور شه اس روان کا په خپل بزي ما ښا دا سه وکړل چې اس روان شو راس دې را شو تیار پریوزي تیار شو او دا اس په خوشکو باندې روان دي غریزي علاقه ته ووت زار یانم چې دا کم پلې بوتلم علاقم پردای دا قبائلم دی زو مسافر ما ملموم یما زایم نده معلوم پدی که دا اسی او زای تورا سید چه باغ ده او بائی که کسان ناس دی دا کجورو باغ ده او دا غینا کسان را پاسې دل مجاهدینو پټکی والیو ټوپک ور سره او ماته ډیر ستړي مشي او خیراله وکړل ګړه بڑا وکړه غي سیوري د پیسې ریټ کړو منګه کې نه سروټه مو پړا او هغه وی چې د شپې به مزل کو من بیا د شپې روان شو منګه سچرمان کې د چې ګورویک ته ورسی ګورویک د فقیر ای پی علاقه وا وسار فقیر ای پی په موس کې ما سره ملاو شو اوچ کړه سړیو درنګ تور تورو پټکه والے او شیخ القران وی په پیرانو کې ما دور نیک سړې نه ولیدلې ډېر پاک او پرزګارا وی چې چای به ما سره سکي نو ساره دوا اگای راغستې وی نیم پختا او چای یو هغه خوړه یو ما خوړه چای اوس کلا ما ته چې نن مناظره دا مناظره بته کې ما بالکل به زکو من په دوربینونو قتل چې د انګريزانو د طرف نه کمولیان رال المناظره لا وی چې ما قتل هغه زماز دی علاقي وو او هغه چې هغه ما سره د شرک او د بدعت په اثبات کې مناظره کولی ما فقیر سے ته دا خو زما د علاقې دی او زه پیژنم او ما پیژنې نو که زه دای سره مناظره وکم نو دای به انګريز ته وای زه به بدل دې پاتې شمه و زما ټول کله به تباہ کی او شعر القرآن خپل کله بچکو د دې وجه څنګه موږ هم طالبانو ته مرادي ځکه که یو کې کرونا راوته ټول کله به بیا کرونا یې نو موږ چې کله بچي یعنی دا دوره پروا مونږ نه کوو ها همای مسله به جوړ شي شیخ القرآن وی ما فقیر صاحب ته وی چې دا خو زنه شم کوله فقیر سے وی بیا بس کو ما ته سوچو کا ها زما زړه کې او تجویز راځي چې زما جامه بدل کم لباس به بدل کم او ته دای ته وایا چې مناظره وکاو خو میاس کې به پرده لګاو چې زما مولا او استاد مولیان یو بل نه ویني لکه زما مولا غوسناک دی او دی بیا الله سچي نو مخامخ به نه کینو او دویم دا چې مناظره با یا په فارسای کې کو یا په عربای کې ځکه زما مولا پښتو دې ځای کې نشي ویلې پښتو نشي ویلې وی ټیک ده هغه ور سره دا شرط کې خود او مناظره عربای کې مقرر شو شیخ القران وی ما ته د وزیرستان غ لباس د خان تاغ واچو تماچا مې د واسکټ لاندې واچو لا د پاسه په تماچا هغه سي پټکې مې وو او د دروزي کېړای مې په خپل کړې دای په دروزي کېړای چولې اوی مناظره ربای کې شروع شو ما ول دا یا تنوی بیا می حدیث وی بیا می وی چې فقاو لیکلی دي تعذیر ویل مال نشته هغه مطلب دا چې هر سړی نشي کوله او حاکم ته اجازه ده او ما تفصیل وکړ چې زکه راستم هغه نه مولا پاسه او هغه وی چې فقہ کې راوړي دي سالس ورته د فقہ جواب ورکړي قران او حدیث جواب وکا هغه غلی شو مناظره ما وکټلا چې مناظره وکټلا فقیر صاحب ډیر خوشاله شو او شیخ القران یې هغه وخت کې زما الکان نو جنکای وي فقیر صاحب ډیر خوشاله و ما ته استاد پارا سو کو ما ما لا اسم کو دوارا لو والا زامن منشته چې الله دې را زامن راکی او فقیر صاحب دعا وغوښتا آینا بعد الله مال زامن راکړل وی ما فقیر صاحب داوی چې ځان رسومه زګا دای وو زما معلومات کوي فقیر صاحب مال لار برابر کړه او زه سیده لاور ته لاړم لاور کې او مصریو چې باغه به ما د ماشين کار کو زاغه سره لړم او دا ما بيزش پاګ راځي تیرې کړې نو ما مصری ته وې چې ته په خپل رجستر کې دنن نه شپږ ورځې مخکې ولیکا چې محمد طاهر راغې پم پټو مې زره راړل او نن هغه سم شو واپس وروړ نو هغه په هغه تاریخ کې ولیکل چې نن راړل او دا تاریخ جوړی کې چې په دې وړ زرالما چې زه کلی دراور رسیدم نو زمانه مخکې سی آی ډی راغلی واو ګرځیدل زنه کور ته لړم د کور نه مې پمپ ډو میزر صحیح چې کوم غرا واغستل رامل له مصری ته مې اله داول ګوټیک پکړل هغه غولا ګور خلکو کو قتل او ماشين سٹارټ شو ایله چې ما سوتان ما پسې پولیس راغې او زه ازړې مدرسې کې موزلا تلو دار دې لهونی و روانې کو وېزه بوت لما مانه دا بوسونه کول ته چرته تلې ما په پټو مې زر مې سمول لوړو کم ځای ته لاور ته چا څنګه بلانی مستری څنګه درد نه بدای ان دي سي آی ډی ته اطلاع ورکړه تاسو ورشئ روزنامچا کې وګورئ چې هغه بلال روزنامچا کې به وکتل نو یې کې خولي کړیو چې په دې تاریخ راغې په دې لاړ دای باریان شو بیا یو ورځ وی ماته د فقیر صاحب خط راغې خط زما په جیب کې و ما سوتن موز مې وګه او پولیس سم دستی ونیولم اتکړای را تواچولې او زه روان کړم په دې لار دې مدرسه دا پټیو ټول په دې باندې روان کړم په دې خور چې مونږه پوری شو دا خور صفا او په هغه وخت کې د بدرای مونږ به ته اوس کلی وې زما خیال چې وې زما جیب کې چې خط دی وی دای ته مې چې زو بس کوم دا کړه لګا ګناو کوي زو بس کوم بیا غي ار کړه ګناو کړه تیار وا چې د خړ په غاړه کې ناستم نو غره غون د میجیب تلاش کې خط مې راو سو بو کې مې پرې بوله الله په مې راوستا او به مې اوس کړي یعنی هغه تیار ثبوتو او خط ما اوبو کې پرې خود زبې بوتل ما راوستما خو ایس ثبوت ور څخه نو کله چې پاکستان جوړ شو د سی آی ډی او افسر راغ ماته جو سره درښتیا وایې کنه وی خو ته زمون تر افغانستان پورې ملک اتنه و د ټولو اتفاق په دیو چې دا بد کړی او ثبوت نو او ساو صحیح خبر راته وکا ما ورته واکه وی یما ته وی چې ډیر لوی ذهن د الله خدای درکړې وی هغیری کدا نه وی چې سامره به در سره کړې وی او مجاهدین بیا او ځای شو فقیر ای بی باغی باندې عملی شروع کړې محاوره ده پښتنو هم ده چې څوک ملامت وي مړه دا خړې سترګې دی نیولې نو خړې دا غنی دا غسترګې توري او ملامت نه تعبیر کوي په خړو سترګو دارنګ دلته کې ما ملامت برا پاسي نبی عليه السلام وایي کیفانم وصاحب القرن قدل تکمل قرنا سره کې وځ خوشاله شما صاحب د شپې لای شپې لای خلی کی غرام لای ټیټا کړی دا په دې انتظار د چې ما ته بسو حکم کیږي چې شپې لای او قیامت شي نو دا مصیبتونه او تکلیفونه به تیر کی پروا مکو قیامت را روان دی الله بدل اجر درکړي او دویم دا چې مخکې اثبات د قیامت او یوم ينفخ فی الصور وناشر المتقین یوم اذن زرقا نو یو وهم یو اعتراض راته چې دا دوره دنیا او دا زری زری شوی دا او خاورې شوی دا دا به بیا څوک را غونډي نو الله وای څنګه چې غرونه زری زری کما نو دا جوړولم زما کارو زری زری کولم زما کار دی دغه څه به تاسو پیدا کړی مې زری زری با کم بیا با جوړ کما یوم اذن لا تنمو شفاعت بدارس کی فائدہ ورنگی شفارس الا من اذن الله الرحمن مگر آغا چالا چی اجازت کڑی اغل مہربان بادشاہ مشہوب توحید باندی تلی یا الا من یعنی الا لمن یا شفیب توحید باندی تلی الا من اذن له الرحمن مگر دا غچا چې اجازه دوی غلا مهربان بادشاہ ورضی له قولا او رضا وی الله د زنه د وینا توحید باندې تل یعنی شفاعت یو اذنی دی یو شفاعت قهریه شفاعت اذنی شتا شفاعت اذنی د پاره شرطونه دي هغه قران ذکر کړی دي چې الله اجازه تو کی هغه نه بعد به شفاعت کیږي او اول شفاعت بګی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي انا اول من یشفاع زار والی ما دا چانا چغی و شفاعت کئی او درم دا چی شفاعت بد قیامت کی کی سالو رم دا چی شفی بتوحید واردی تلئی او پینزم چی مشہوم بتوحید واردی تلئی اللہ اجازتو کی عالم تبو کی نیک بنده تبو کی بچی تبو کی کته د پلار د پاره شفاعت کې زه معاف کوم عالم ته ووږي تلاسو شلو کا سول شفاعت کې زه معاف کوم و یو د شفاعت قهریه چې په زور د الله نه خلاصول چې ما د بابا لمن نیولې دا او دې به مخلاصي وعنت الوجوه للحي القيوم کمزوری بشی عاجز بشی مخونا آغا ذات تا چی جوانده ده او تدویر کونگی ده هر سو وقد خواب من حمل ظلمه تاکی سر تاوانی ده آغا سو که چغ بار که ظلم لرا مخکې د قران وې وقر رب زدنی علما وای وا رب زما زیات کې مال علم دا دعا غواړه ولي زګه استاد نکنه یې راغلیو نو اسنه چې ستانه یې راشي ونسیا ولم نجد له ازما یا په طرف د آدم علی السلام سجده وکړه دای مگر ابلیس نه کړه ابلیس د ملائکو نه نو هغه ځان لا جنس دی او مستثنا متصله دي ته وای چې مستثنا قبل الاستثناء داخله په حکم د مستثنا منو کې والین متصله او چې داخل ایوان نه لینو منقطعه اسو کې وای د جنس د مستضامین نه دا تعریف صحیح نه دی او وایس ګنا للملائکه د جدول آدم کلا چې موږ ملائکه تاسو دو کوي په طرف آدم علیه السلام یا اورتونا خزا او خاوندو یو بل اورت بیا لیدې شه وتفقا یا صفان علی امام ورق الجنه شروع شو دای چې پانی به لګولې په داس دای نو باندې د پانو د جنت تا انورانی لباس چې په کمزای وو چا نورانی لباس دې لری شه دای د جنت پانی راغسته او باغی باندې لګولې دا سړی او ځای لذي داغه نه خوړي وتفقا يحسبان عليهما من ورق الجنه واسا ادم ربه وغا سورت د سیان کې راغی ادم علی السلام د خپل رب نه تنگ شو دانه چې نافرمانی وکړه انبیاء معاذ الله غي نافرمان نه یو نو څنګه وایي نه په آسا آسا معنا دا په صورت سیان کې راغې لکه روجي او پروجا کې وبس کل ګناه دی یو سړی دا غیر دی او غزان تا ګلاس ډک او کې نه سخپې په پوا چولا ا ګلاس خپلې دونی او اسکی تو تا ګوري نو توای روزه او پړه حالانکه دا خو یرو او ګنا نه نه کړ خو شکر له ګنا راغی واسا ادم ربه فغوا سورت سیان کې راغی ادم علی السلام د خپل رب نو تنگ شو غوا غور رجل اذا فسد عيشو فضل قدیر کی شوکانی معنا کوي ثم دوا ورکون بیا ورګړو دلرا رد دل مهرباني کړو ابد او توفیق ورګ دلرا نو یا الله زید دي ځان ټول باز استاد باز باراز باز دشمنان نو ګرای تاسو ته زمون درب نه هدایت چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت فلا ذل ولا اشقا نه بختا شي په دنیا کې او نه به بدبخت شي په آخرت کې ومن اراد ذکری چا چې مخواړو زما د کتاب نه یقینا دلر بوي جوان تنگ شیخ القران الله دې برحمتونه وليږي چې کله وفات کېدو دا غین او شل ورځ مخکې ما ته وی جماعت امداد الله ته وایا چې جماعت شورا را غواړي امداد الله کاکا الله دې وبخي د تور ډیریو او زمونږه صوبایي ناظم اعلی ما غته خبرو لګ شرک خلقو تو پی جند داغی نزان ساتی توحید او پی جند سنت او بدات او پی جندل وګوره تاسو دانه چې کارو شو بس غلی کې نه تاسو د قران او د حدیث درسونه نه پرې دی تاسو د قران درس دا بکوي او دا باندې پرې دی او په آخر کې بیا نور آیاتونه وې او تقریر ختم کو یو دا وصیت عام مرګرو تا کړو یو مولانا غلام حبیب سے او سرکای بابا هغه دواړه زما استادانو الله دې وبخي نو هغه دواړه راوغتل او زما مشر رور هم کینو هغه ته وصیت وکړ چې دا مدرسه ما تویب دا والا کړی دا او دې به ان شاء الله خچلې خدای کشر دې تاسو به مرګرتیا کوی باچا سے بعد دې زاینا دې نه پریدي نه به روز خطای او کله باچا سے د پاره خرچه نه پوره کیږي نو دا کتب خانه ما تویب دا والا کړی دا د دې کتابونه به خرڅي او باچا صاحب له خرچه پورا کوي او باچا صاحب به دې رانه نه روس خاتي شیخ القران او چې دا وي نو بیا یې دا ځای به بل څوک نه روان نه دا به زما خپل روان نه خپل وي والله عالم سوګ یادول وې دا به زماغ خپل رواني او شیخ قران چر بدوا نو وکړي سر راو چتګ وی چا چې دې روانو لو کوشش وکړو الله دې په اولاد شرمای او شیخ قران د سترګو نو کې روانې شوې نو ما ورته چې ته ولې خپای دا به ان شاء الله دې نه خچلېږي ته به وینې دین به خدای خچلې او چې عام وصیت کړو نو آی کې ما تقریر کړو هغه وخت کې او سم پر ریکارډ موجود دی او ما بیا اشعارو کې پارابای کې هغه وصیت لیکلو ایا علماء البنبیر طالب قاوکم او سالنا شیخ القرآن ابونا خو الحمدلله باچا صاحب خپه شوی نو او کله کله و باچا صاحب ما ته هم غوسه شو بدرت به وای خو ما به جواب نه ورکو ما به ما ته پلار وصیت کړي او مرکز داغینا خيستا آباد شو دا رستو ما جوړ کړي او په دې کې ما چاته سرم نه کته کدي کې ما د خپل نوم پیسې نه دی اغستی ا مارګرو کړی دي او الحمدلله جماعت مخکلار هغه دوره حدیثم زیاته شوا دوره تفسیرم زیاته شوا فنونم بګی شروع شو درجه استادانم بګی ګڼ شو هغه وخت به یو استاد سیوا اوس پکې لاس دولس استادانی ها استادانو ګڼ شو او خرچه هم الله پورا کوي جماعت هم مخکې لار هغه وخت کې معنا رساله نه و نو معنا رساله هم التوحید و سنت ما شروع کړه په سم نه به کې او اجتماعات هغه وخت کې نو نو الحمدلله اجتماع عالمی اجتماع چای کې لګونه خلک ختم کې با دور دو څوک نو الحمدلله د قران ختم لپ لګونو خلک را رواني د ځوانانو تنظیمونه نو نو ما تنظیمونه جوړ کړ اول د نوجوانانو او بیا د طلبه توحید او سنت او هغه جماعت نور مخکې را یره وای جماعت تباش جماعت نه ته تباش وایا چې جماعت سره دې بو جماعت نه ته جماعت خو ډیر مخکې لاړ ته نن لا دیر شکاله مخکې د جماعت حال وګوره لومبای جلسه چې ما په خور کې جنا پارک کې خدا نو موږ اخبارونو والا پسې ګرځېدو چې زمونږ بیان راوالي نو په ټولو زو ګرځېدم زمونږ بیان چا نه غسته اخیری کې فرنټیئر پوز در احمد شاه د انګلیش اخبارو نو هغه تماوی ته په خپل اخبار کې لږ زمونږ بیان ورکا نو هغه لون دا یو ګډ کې ورکړیو او باغې مونږ ډېر خوشاله و چې د اشاعت نوم په اخبار کې راغی ځکه اخبار کې چل دی جماعت نوم اغسته الحمدلله دا غې نه بعد د اشاعت ذکر په اخبارونو په میډیا په خبرونو کې په غټ غټ سرخو باندې د جماعت ذکر راغی او دا غې نه رستو حضرتي جماعت اثر داو چې دې مرکز ته وزیران هم راخلاصي او بادشاہان هم راخلاصي او لولو خلک هم راخلاصي دې جماعت له حیثیت الله جوړ کو زبې باندې شوم زما تور نه و دا مرګرو تور کړی دا ما سره ډیر خلک مخې لرالل او کرانډال راته کې خودل خو الحمدلله ما پیلو سیخ به بغیر د بوټانو می په خپې کې خو دې او پورې په وخت په تیر شوم په تیر او اخران دان امه له درد دل کړل وای دی او عرب زما ولې دې پورته کړم اړوند او مزلی دن کې وای الله دارنګ راغلی او تا ته زما یاتونه او تا غبري خو دیو نو وکذالک الیوم تنسا دارنګ ته پرې خو دې شې زما د رحمت نه وکل دانه چې ير شوي دا الله نه ير ناراضي ما پرې خو دې د خپل رحمت نه تا زما د رحمت کتاب پرې خو دې لکان لزام و اجل مسمع وی بدا عذاب دی پور پی وستا او نیتا مقررات سزا فاصبر علاما یقولونا نو صبر کوا باغ بدر دو چی دی وائی پاکی بیانو پستان رفستا لگیا فاصبر علاما یقولون پیغمبر ته وای دی بازار په سپا دی را دی وای خو ته صبر کو نو چې پیغمبر ته نه اخلاص شوه نو زاو تعالی سوګوي ما تاسو سه به موینو او چې پیغمبر خپل کار جاری ساتل او هاي کې کمه نه راغل تخپل کار جاری ساته یو بزی او لس برازی لس بزی او شل برازی ګنده به الله ستانه لري کوي او دا غي په ځای به سم خلق راولي فاصبر علی ما یقولون نو صبر کا باغ بدر چې دی وای وسبح بحمد ربک پاکی بیان او دا الله په ستان رب ستا باندې لګیا مخکې د خاتو د نور نه مخکې د پریواتو د نور نه اند شپې او درځي دا الله حمد سنا وایا چای کې ویلو چې اخیری پیغمبر برازي او غراغه ولو ان لکنا بعذاب من قبلی او کومه هلاک کړیو دی حکمت د ارسال الرسل انبیاء ذکر علی ګلیو سبب وی الله مونږ ته پیغمبر را لګلیو الله قالو ربنا لولا ارسلت الينا رسولا دای بوی وار بز منګا ول زرا لګ موږ د پیغمبر چې موږ تابعداري کړو استاد آیاتونو من قبل ان نذل و نخزا مخکې دا غنا چې موږ ذلیل شو رسوا شو او شرمیدو کلک وو په سمه لار باندې سورت کې ذکر کول ابتلو بالمصائب سوره کاف نه یو مضمون روانو پرد د شرک سوره کاف کې وی چې عالم الغیب بغیر د الله نه بل څوک نشتا نو مریم کې وی چې ټول الله ته عاجز دي انبیا عاجز دي اولیاء عاجز دي او ملائک عاجز دي سوره طه کې وی ابتلو بالمصائب باغی مصیبتونه راغلی او ځان نه مصیبتونه نشو درکوله نو هغه بستا سو حاجتونه څنګه تر سره کی چونکه د جمعې ورځ ده دیو چې سبق ختمو د جمعې مسکو بیا چټی ده